والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحج حج سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار پرون موږ د قران شریف د ترجمې د آغاز په سلسله کې یو څو اجمالی خبرې موږ درته کړې وې چې ما وی دا د قران شریف د ترجمې نه مخکې او مختصره طریقه بیانوم هغه کې یو لس مباحث ته ما اشاره کړې لومبي بحث عالم شروع کړي و چونکی بعضی دوستان پکینو داغي د فائدې لپاره زړه تلاغي دوباره لږ مختصر بیا بیان ما تویلو چې د قران شریف ترجمه کو د ترجمه په سلسله کې اړومبو مباحث کې دا اول بحث دی چې قران نوم د قران شریف تعریف د قران موضوع د قران او غایه د قران شریف سره دیمه په دې سلسله کې اول ته د وطن د قران شریف بیان کوم مختصر د قوم د قران او د جبې د قران متعلق به هغه سلسله وار د تراغي چې کوم د تقرون بیان کړو هغه به تاسو ان شاء الله د قران متعلق د قران د لفظ چې دا د مصدر صيغه ده اس لیے اکثریت کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے پشتوں میں بیان شروع کیا اور ارادہ بھی یہ ہے کہ پشتوں میں بیان ہوں گا نو قرآن لفظ چې دی دا مستر دی الف نون پکې مزیدتین دی لکه د قانون په شان مستر کې دا قیدی چې دا په معنا د مفعول لا زیاده فاعل په معنا د مفعول دی قائمه ده قرآن شریف هغه شپږ زره او شپږ سوه او دوه دېرش آیاته دی او یو سل څوارلس سورتونه دي او اووه منزله دی دا ټول لا جمع کړی شوی دی نو نوم یې د قرآن په معنا د مجموع سره دا خو د قرآن شریف د نوم بیان شو قرآن شریف کې په خپل د قرآن شریف 55 نمونه راغلي دي د قران نه چې شروع کې د لفظ د قران نه نو فی صحف مطهره مطهره اخري نوم دی د قران شریف چې راغلی دی پنځه پنځوس نومونه لري او دا هر یو نوم حقیقت کې د قران مجید یو یو صفت ته اشاره ده دې ته اسماء توصیفی وایي صفتی نمونه د قران شریف تعریف څه دی که تاسو نه یو انګريز ته پوسو کی یا یو يهودي ته پوسو کی چې د قران تعریف را ته بیان کړي یا په خپل یو مسلمان د قران تعریف معلومون غواړي د قران تعریف دا دی والكتاب العربي المبين المنزل على رسولنا النبي الكريم المعجز المتحدى به الحاوي لللفظ والمعنى المقروء على الألسن والمحفوظ في الصدور والمكتوب في الصحف والأوراق القرآن تعريف قرآن کی جامع تعریف یہ ہے شريف د قرآن شریف جامع تعریف دا دی چې دا یو عربي کتاب دی په حضور پاک نازل شوی دی معجزه ده اعلان په د مقابله شوی دی ټول جهان ته د نظم او د معنا د دواړو نوم دی په جبه ویل کیږي او په په قلمونو لیکل کیږي او په سینو کې محفوظیږي د تعریف نامه قرآن شریف کې د قرآن شریف یو دغه راځي خدای د قرآن شریف متعلق وي بلسان عربي مبین دې په عربي مبینه کې دی نو موږ د عام خلک د عربي مبین دا معنا کوو چې عربي واضحه کې دی حقیقت کې مبین د عربي یو قسم دی عربي جبه دوه قسمه ده بنیادی یو ته عربي مبینه وي بل ته عربي مسنده عربي مبینه د حجاز مقدس لغت ده او لهجه ده او عربي مسنده د یمن لهجه ده او لغت ده قرآن شریف په عربی مبینه کې نازل دی چې کوم د حجاز مقدس عام لهجه ده خو نور کلمات هم پکې راغلي دې تعریف شو د قرآن شریف موضوع څه د قرآن شریف ته چا نه بحث کوي دا یو پرون د طویل او نن یاد ته اجمالاً د قران شریف موضوع د انسان د هر علم یو موضوع دی د هر کتاب د یو بحث دی چې دا د سمه بحث کوي ډاکټرین د انسان نه بحث کوي او ډاکټرای کې د انسان د صحت او د مرض بحث کوي هغه د ظاهر بدن سره تعلق لري د کې ورونه څومره دي او د کې څومره دي غوښه څومره دي بیمارۍ څه دي دماغ کې څو جلې دي څو تربیې دي څو قرآن شریف د انسان نه بحث کوي او د انسان د بدن نه نه هغه انسان نه بحث کوي چې خدای دنیا ته را لېږلی دی خپل نایب کړی دی او د ته احکام را لېږلي وي انسان نه بحث کوي د انسان په حیثیت دا انسان مسنګ انسان کیږي پورا کامل انسان شاته وي نو د انسان د عقیدونه د انسان د اعمالونه او د انسان د اخلاقونه پکې بحث دی قرآن شریف سړي ته انسانیت ښيي دا د انسانیت علم دی دې کې د مرضونو علاج نه دی نه د انسان د آبادو قبول دی پکې نه د انسان د مهرونو نه د بجلې نه د نورو سيزونو د انسان د عقیدې د انسان د عمل او د انسان د اخلاق مباحث دی نو قرآن شریف موضوع د انسان د دې وجه نه د بد انسانانو ذکر هم درته کوي او د خپل هم درته کوي پیغمبرانو ذکر او د کافرانو ذکر د نیکو قومونو او د بدو قومونو یو نه قومونه پکې ذکر شوي دي دا منافقین دی دا مؤمنان دی دا کافران دی دا مخلصان دی ټول بحث د انسان نه دی دا پیغمبران دی د دشمنان دی دا کامیاب خلق دی دا خراب خلق دی دا رکو عقیدو والا دی دا خراب عقیدو والا دی دا انسانان چې په مثال کې پیش کیږي تاریخ د انبیو ذکر کیږي کسی ذکر کیږي د قوم د علاقت دا د انسان نه انسان جوړول غواړي کدا لا د اختیار دنیا او آخرت کې دی او کدا د بل ځای الله د دنیا او آخرت کې دا او تبا وي خربوزار از خربوزان غیرت د نیکان مثال او د بدان په مثال ذکر کولو کې مقصود تخپل د انسان اصلاح دا ذکر قرآن شریف موضوع د انسان د دې ذکر کولو خو غایه څه ده د قرآن شریف مقصد یې څه دی څه لپاره دنیا ته راغلی نو په خپله چې تاسو د دې تاریخ نه معلومه کړه او دا موضوع ده چې انسان نه انسان جوړول دا د قرآن شریف په تعلیم راځي د آیات راځي چاته چې د قرآن شریف تعلیم نه حاصل او د حضور د سنت نبوي دې کامل انسان نه دی د دې ټول دنیا علوم انسان ته د یو زناور په شکل ګوري که ډاکټري دا مرضونه ته ګوري مرض او جوړواله په د زناور وی د انسان انجنیران دی هغه به د آبادونو د مليونو د قراص کاټ متعلق فکر کوي بجلو والے به د مليون فکر کوي دا ټول جهان انسان ته د یو زناور په شکل ګوري چې د زناور یو ترقیات په شکل ګوري قرآن شریف انسان ته یو لوی شخص په نظر ګوري د انسان نه یو چتور غواړي وی ته د دې ټول جهان واسه د خدای نه عیبي تی خلیفہ کړی نو د خدای ذل الله نو ته به څنګه خلافت کې ستاجن نو په څنګه طریقه تیریږي نه اخري درجه ته د انسان عزت قرآن شریف رسول الله نو غرض هغه انسانیت شو او په دیم لفظ کې په عربی کې وي ربط المخلوق بالخالق مخلوق د خالق ته تړل انسان په خدای قودل او مخلوق قودل د خدای په جندل او د مخلوق خدا په جندل دا د قران شریف په نزول مقصد د انسان په فکر تخپل مالک په جن او د مخلوق په جن چې مالک پیژنې نو دا پتا څه حق دی دا حکم بسنه پورا کوي او چې مخلوق پیژنې نو د دې پتا څه حق دی دې سره بستا څنګه سلوکي په دنیا کې د ډوډۍ زکه او د نور خبرو زکه انسان فکر تقلید پرې فاضل ده او د انسانیت خبرې په خپل انسان نشي معلومولې دې د پاره قرآن شریف را لیکلي او د تبلیغ چې قرآن شریف څه ضرورت په دنیا کې دا مقام صرف د نوم متعلق او د تعریف او د موضوع او د غایې او د مقصد متعلق خبر شو دې وکړه خدای پاک د قرآن شریف آخري کتاب دی او د ټول جهان لپاره خیر راځي دې لپاره د یو وطن انتخاب کړی دی چې هغه ته جزیره العرب وایي او د یو قوم انتخاب کړو چې هغه ته عرب وایي او په یو خاص جبه کې را لګړي چې هغه ته عربي وایي دا مرد د جزیره العرب مختصر سمره وي نو جغرافیو دغه به تاسو عام ویلي لا لاریشنا شمالي حصہ د سعودي عرب جزیره العرب دا د اخیری سره پورې دا د بنده وکړي دې پنځل له سومي او ځوانه او دا عرش نه قراب دریا پورې بصری په توزي دا لنواله د جزیره تراب شپږ سومي له لنواله تقریبا د دین بیا لسما کم ربانی جوړی زیات کم دا بیا لسما کبیره مربع دا جزیره العرب ده دا د قرآن شریف د نزول وطن ده اصلي عرب دا ده دا نور عرب دارست عرب شوي دي شام ته دي که مصر دي که اردن دي که لیبیا دا مراکش دي دا باقي د عرب ملکونه دا د فتوحات سره عرب شوي دي عربي جبه د هغې سرکاري جبه شوه عرب لاړل خواره شو خلق عربي زده کړه عربي راوسته نور ته مستعرب او متعرب عرب وي او اصلي عرب عربا خالص اغل جزيره العرب خلق دي وطن کې نه یو صفات خي دا داسې علاقه ده چې دا د ټولو حکومتونو د تسلط نه آزاده وه دیر قطب طرف تا دروم حکومتو اوس چې مونږ چاته اټلی ویلو په خوا دې ته د روم دی او د روم لوی اصطلاح وه اوس روم له وړوکي ملک جوړ شوی روم یو لوی شهید شاعریت و حضور زمانه کې یو لوی بادشاه او هرقل داغنو مرخاته طرف ته دا یان باسی او د مجوس آتش پرست او نو شیروان او به دا زوی او به دا بل زوی د حضور زمانہ کې کوم بادشاہ دا غنم او کسرا پرویس حبشي طرف ته عیسایانو حکومت ولاته کې پر دا لوی د حکومت او دا او دا باقی واجو هغه مغربي ملکونو حکومتونه دا غوړي تابع او دا مرخاته طرف ملکونه دا ایران تابع دا من جزیره العرب دا د یو حکومت په اختیار کې نه دا اسانه ملکونه چې هغه د هر قسم حکومتونو د تسلط نه آزاده وه که قرآن شریف په داسې ملک کې نازل وي شعر چې د حکومتونو د پابندۍ د وجې نه د قرآن شریف چې کوم دعوت او مقصد او تبلیغ هغه بند دی نه به روحي حکومت پرېښو نه به ایراني حکومت پرېښو نه به د دینو دا داسې قوم چې د دې ټولو تسلط نه آزاد او عرب قوم هغه د یو حکومت تعبیر چې کوم قوم ازادي هغه کې یو بهادری شجاعت حمیت هغه د خپل عقیده او نظریې لپاره هر قسمه قرباني کولی شي ذهني غلامانه عرب د حضور په زمانه کې د دین هوا هغه غلامان نه بچل ازاد یو دین د دې آزادې نتیجه دا و چې بیا طرف ته تلل شو روم ته بتل تجارت ته دې ته وراتل قبلې ته جانب ته ورتل او دا هر قسم قومونو سره واسطه و ټول افریقا کې ټول خلک روم طرف ته سره خلک ایران طرف ته هندوستان طرف ته دارین انډین دا خرش دونه زمون ودا قومونو دوی به د ټولو قومونو د نظام په خبرو او ټولو سره واسطه او جفاکش قوم چې هغه هر قسمه قرباني کول شو شیری خلک دومره قرباني نشي کولی دا تاسو ته معلومه د غرونو او د وچو شګو مزه یې هغه خلک کولی شي چې شګو غرونو کې پاتې شي یا ستوګي شیری سره نشي او او چا پکې راوته نه لومبي ځان او لومبي ځان په وچ چې هغه خپل دې په ځمکه کې هغه بل دې چې کوم د بیت الله شریف او د مکه خان او قرآن شریف کې چې آبادو ته اشاره کوي ان اول بیت مجال الناس للذي بقى مباركا وهدى للعالمين خو دومره خو سړی پیږي چې خدای یو قوم منتخب کوي د یو کار لپاره هغه کې به د هغې اهلیت وي یو رښتینو دور هغه ډېر سخت مخالف همیشه دروغجن سړی بزدل دی دروغجن سړی په جنګ کې رښتینی سړی بهادر جزا الله لم يلبس من اللوم عرزه فكل رضا يرتديه جميل یو سړی کې چې د بخل او د خیانت معدني هر قسمه جامې چې واغوم یا د عزت مند ده یعنی د انسان عزت په جامو نه دی هغه په اخلاق او په امانات او په رښتیا وینا مهمان نواز جفاکشو د خپل عقیدې او د مسلک لپاره د قربانۍ ویلو خدای به دا کوم دا د کمزورې پکې نو رواجونه پکې سره شرک پکې هغه د اسلام حضور پاک کې یو داس قوم چې هغه اسلام شي د دې کار کوي ځکه بنیادی کمال پکې هغه صفات پکې سم دی هغه پورستا اگر چې څه کمزورې راځي په انسان کې دریم به په عربي کې په خوښه کړی لري خپل اصلي کتاب ما پرون درته ویلي دې وخت کې ټوله دنیا کې دوه زره اته سوه ژبې دي خو موږ ته د عقیدې په اعتبار وایو چې عربي غواړه نو هغه خود ده د موږ عقیده ده خو د دنیا د لسانیات معنیان چې د ژبو د هغې نه تپوس وکړي چاته په ډیرو جبو عبور حاصل چې عربي جبه کې کوم خصوصیات چې د دنیا نور جبو کې نشته هغه آسان مرته چې تاسو په عربي جبه کې دومره الفاظ دي ذخیره نه پکې چې دومره د جهان په بل جبه کې نشته د یو یو شي وکړ د دنیا په یو بل جګړه کې وکړ زه د دې عکس علاوه دې د مشترک وي لکه زه معنا دان دې دا معنا شپېته معناګانې د عین لفظ د عین د دې اویا معناګانې دا دومره توسع دومره فراقي دومره د الفاظو ذخیره دا د جهان په یو ژبه کې نشته عربی کې د دوه لفظ حاجت نشته په خپل د دوه لپاره یو لفظ دی دې ته تسمیه او یمنه واحد تسمیه جمع د جهان په ټول جبو کې واحد او جمع تسمیه نه دې کې واحد تسمیه جمع په خپل لفظ پر دوه دلالت کوي مسجد مسجدان مساجد رجل رجلان رجال مرأة مرأتان نساء دې په فصاحت او بلاغت وایي خپل مسلو دا د جهان په بل کې ورته نشته نو خدای چې د اخري پیغام لپاره او اخري کتاب لپاره چې کومه ژبه خپل کړې ده واقعي دا ژبه